الله الرحمن الرحيم فإن بدا له أن يحضرها فتوجه إليها والإمام فيها بطلا ظهره عند أبي حنيفة رحمه الله او د په خپل ځای شي چې کنه مخ پښې مې زوکلو بلا عذره بیا په شمونه شو فاین بداله کچیر شکر اخلو دته ان يحضرها چې د خدای حاضر شي جمیل مزتا فتوجه الیها برون شو جمیل مزتا وی چې پر کا جمیل میز دا او دا شار دا په مفرز دا مو کنه بلا عذر بلا وجه مخکې مې وکړو دا مې شنه وکړ زه جمیل ملته دریمه وتوجه له حبر ورش جمیل ملته والامام فيها وحال دا و چې امام په جمیل ملته شي او لګیاو کنه یعنی امام دای چې راوړي دو امام یې مس کړه یا نه ده یا لوړه شرین نه پښه کړی یا په ملمزه باندې لګیا ده او دای ایوه نه روان شو په کټیم پاته وا چې کله په یوه نیمه بجا باندې مم درېږي دای په یوه نیمه بجا روان شو بس چې خلی روان شو بتلا زهو ادم مشپشي مینځ باطل شو عند ابي حنيفه رحمه الله امام ابو حنيفه صاحب په باندې دا مشپشي باطل شو د یره ورسې دی نو ورسېدو بیا سایه په اطلاق سره باطل شو چې خلی روان شو وقال او صاحبين فرمي چې لا يبتلو امر نه بتل شي نه بتل شي حتى يدخل مع الامام چې ورګاټ شي د امام سره کنه یاد پس وتړي او امام سره کنه دای داخل شي اس بیا مش پښنی مې کنه آی بتل شو چې جمین مسکنه شریکو مسله دا شو لکه چې جمین پوریز باندې جمین مې اندر شو چې د فقیر شیخ خپل مش پښی مسکړه بس په شمونه شو چې مېلمه ته راونېږي که نه یو خدا ده چې خلیو نه د ماتو په شمنتیا وي راغلو په کېر شنو شته که نه خدای چې یاره خو مې ښه خو نه وکړل چې مو مشپشین مې وکړلو که نه او جمېل مې که امې نه وکړلو په دې باندې د مشپشین مې نه خارو پېږي او بل دا هغه ده که نه چې کېر نه وته خو په نیره چارې په سره وون د خپلې چارې کو که نه جميل مې ته نه درې مې چې مشمسین مې وکړو جميل مې زبر نه سکه په دې باندې مشمسین نه خراب پیږي او بل هغه دا چې نه په شمونه شو دا و جميل مې سره وند کنه خو سره دا و چې کنه په دا و شي ملو ادمیس کړه دا چې یې راولې دوه بیا د ادمین نه خراب پیږي امیسته سره دا غدا کنه چې راولا جميل مو زته ده او یا د جمیل من شوا نه ده بس چې روان شو مشمې یې کنه ختم شو او یارو چې نه بچ چې پرې کنه حتی یې ته لمن چې پرې مم سره داخل نه وي لأن سعي دون الظهر فلا ينقذه بعد تمامه دا صاحبين الدليل ده لأن سعي دون الظهر فلا ينقذه بعد تمامه خليفة لاك من ده مستشمين ده نبات لري ځکه چې سعی جمیل مستور تلاګو دون زوره دا په مشپشین مزنه کام دا یو دغه مشپشین مزنه کړه دا هغه مشپشین مزنه کنه هغه چې فریضه وا کنه اصل دغه وخت مزو آیا د کړه دا او دا بل خو جمیل مینه دا خو حجم مینه تلاګ دا ورول شو دا دا سعی کنه کام دو جماع په مشبهین نه کن هغه وچت تو ایګه فرضیت هغه ډیر کلا کلاک تا په مشبهین مګنا چې پاشه شروع کړه فین کو زها بیا کنه ها د مشبهین د امو توی چې کله پاشه شروع کو وسوارا کما اذا توجه بعد فرائل امام او وګذلو کړه دغه سایه دا توجه لکه هغه توجه چې کله راورشي پاسه فراغت امام نه بل مزتا کن سعی اندر غلی بل مزتا کن سعی امر نشوا یو جمیل مین دا چې ایتا د سعی امر شوا دا نه د سعی جمیل متا دا سره ک جمیل مینز دا چې کنه روان شو او سعی شریک کړه کنه دا به عینه دا سره ک جمیل مینز کنه هغه مشکل می کنه ختم شو وينزل منزلتها نشمر لغنا بشي كنا ځکه چې د بل موضوع ځکه نه سعی نه منع شوی دو نبی سم یی چې امام په موضوع باندې ویلوړ وي بیا تو سې چې سیته جماعت ته ملو تا کنه بیا په وقار سره سیته وي چې منه باندې سیته کنه فعلیکم سکینه پرامر سیته منډه به نروي سکنه لکه دنه حیب ولدای وی کنه ا د پر سعی ذکر شوی کنه به تو ذکر لا تکنه سعی ور کیستا نه دا سعی کنه چې خپل د جمل د پر دو کنه ا د خو چاته ا نه را کنه جمل مدینه د سعی نه منع شوی دو ا د پر کنه فلا تاسو منډه به نور وایستا بلکې په وقار سره ځکه نه پوښی منډه به سیستا وله ان سعی الجمعه من خصائص الجمعه سعی جمیل وتا د خصوصیات جمیل مزنا دو بل مستسعی نشتا سعی بجما دو کچ اې د پر کړه سعی ممر به دو نه فینزل منزلتها نازل زب شي په منزلات جمیل مزبونه په حق ته ارتفاع دو شه لکه سره چې جمیل میز مشبشین میز کن اختم کوي بتل کوي کړه و چې توی درنګ د سعی با و چې توی چې تو کم سعی باندې برید وکړو خدا غا دلیل تام نه دا د هدیش ته وکنه چې سه جمیل ته ده کنه دا د خصوصیات جمیل من دوه لکه سرنګ کنه چې نیره مې ته منډه کنه او تراپا مانې دو درنګ جمیل مې ته منډه مانې دو کنه تراپا مانې دو پوت شو په دایات چې ذکر شوی دو کنه فصل الى ذکر الله ا دې نه کنه منډه نور مراد ا دې را تراپا نور مراد ا سعی منا منډه دو من د تاویل شي او د سعی منع عمل دو کنه عمل کل وان ليس الانسان الا ما سعى او د سعی منع کوشش و اهتمام یا ده کنه اهتمام کړلو کوشش کړل فسو الى ذکر الله تو څه کنه بیا کنه کوشش کیستا او اهتمام کیستا ذکر الله په طرف باندې کنه تو ستا یو رای کیسا منډه نو مراد کنه چې ته جمل ته پترا پر دې میسا کنه دا څه دلیل کنه شارحین فرمایي کا چې دا څه دلیل به جوړ کی چې جمل میز کنه دا خو چونکه ارزي کنه کیږي کشار وی کنه خو خاص جماعت یا مسجد وی کنه ایګه ته خلق ورسی ټول کنه نه دا کنه دغه جمیل متککی مطلق ده ا دې نه را مده غو اطلاق نه ده کنه چې خپل محلي جماعت ته خو ورسا کنه لکه نه را معمول مطابق چې درې مې کنه اده هو په خاص مقام شه د جمیل مسکیږي اې دې کنه خلق ورولېږي کنه نه هغه اطلاق کنه داغه مختص ته په جماع پرې نه رمضان خو کنه په کپکیر شي کې جماع تند می پکیر شا کړی شي ا محله په جماع شا کړل شي کنه په به جماع شا کړل شي اجمل مې په کنه خاص مقامي ایګه ته کنه اطلاق وي به دا اطلاق د خصوصیت جمیل مزنه ده کنه نه را جماع ته نه را مزه ته کنه د اطلاق دا نه پر تر الله پکیر شا کړل شي چې جمع تند می ماجمه دمه پکیر شو کا په بیٹک شو کا کنه خپل محله په جماع شو کا ان نسير جمعه من حساس الجمعه سيد جميل متى د خصيات جميل نه دو ا دې ساي نه کنه کاغه منډه و تر په نوخ لیکنه کنه بلکې کنه هغه خاص لاګو چې جميل مده پر مقرر ده کنه هغه ونه وخلی بیا او ته دلیل بیا جوړ ده کنه فینظر منزلتها نادر در به په منزله د جميل مزبونه په حق ارتفاع د ورشه احتیاطا احتیاط وجنه کچره کنه په جمیل مې څه کنه شروع کې اخو مشبشین مې کنه اخو کا ختم کوي نه اختیار دا ده چې د جمیل مې ته چې کوم طلاق ده حق طلاق ده کنه دغه د جمیل مې ده کنه هم شپې مې کنه ختم کو بخلاف ما بعد الفراغ منها په خلاف ته کنه اګه نه چې پاسه فراغت جمیل مې نه امام سلام علیه و چې تو تر اول شو کنه وکذا اهل السجن ودارنګ نه قیدیون و جلیون دا به په جیل شي کنه ای مشپشي می په جامه باندې نو کو لما فيه اګه نقصان دی وجنا چې په دې جامه شکی می نقصان ده من الاحلال بجمعه چې هغه نقصان ورکو دي جمیل مزدا کنه دا دې کا چې مشپشي می کته په جامه باندې کې کنه کدای شي کچې نه خلک اور پام شي کنه ا معذور خلک نه وي باب د جمیل مس فرض وی تل شي وی چې اوا جامل میز ده کنه دا یو می میکنه په یره په ویش باندې په پنځه درجه بدلېږي کنه جمیل میز کنه او ریا ده یا مسجد وریا ده یا ګرمي دو یا بروم ده یا پنکای شه ده کنه دا وی که په جامل میز ده په خپل مشمن په جامل باندې وکړه کنه نه حق په رموت شي او په دې پرې باندې حق لوس ونسي جمیل مده به حال پرې پوتې کې او په هغه جمع دې کې به د جمعې مزو شي که نه غوټه جمع به جوړه شي جمعې خو منا دغه دو که نه چې د نېره جامع به که نه دا ټولې جامع به که نه دغه به ختم شي او په دا ورې به د ټول ښار ولا خلک نه په دې جمع مسجد سره دا جمع منځ وکړو هغه چې دا دې کا جمع کېته چې مونږ خو جمعې مس که نه اربنه فرض ده معذور یې که نه او دا مسلمي خو په جامع به وکړي به تا په جامع کې په به جامع شباب په جامع راول شي کنه په شباب په جامع راول شي اجمل مسکن هغه شان به ختم شي جماعت به کنه ختم شي کا به کمزور شي خدا غا دلی کنه دا ایګه سره دا کنه چې په دې شار سره د جمیل یو ځای کې کېږي کنه لکه امام محمد صاحب کول دا چې جمیل مې وکړ په شاته یو لیکه کړي بار کړه غاړې د شي بنه کړي مې جمیل مې ایو لیکه کړي کنه او دا وی کته مې سپیشین مې په جامه باندې کې کنه مې دا خو بل جامه راونه شولا او که جمیل مې ځکه نه په غاړې د یو شي کړي کنه به دا واجب نه جوړي کنه چې دا نقصان مې کوي به جمعه ته جمیل مې تر دکا چې هغه جمیل مې کنه ا غونډه یې کمزیری کړه غونډه خاصه کمزیری دو ا دې کا ګوشه چې مل میزا دې کا ګوشه چې مل میزا کنه او سیا دا غو دې کنه چې یو رې شار وی او یې مل میزا وکړي کنه بیا په ګانې دې شاج مل میزا وکړي دواز یا درې زیات را وکړي بیا دلیل دا دا کنه چې دا معارضات دا مقابلات دو اجمل موزه سره سورتن دا دې کا چې ته مشپشینی په جامه باندې کې ا دې کا کنه جمل میزا یا ا دې کا جمل میزا کنه والمعذور قد يكذي به غيره او معذور حق کله کله په دبس اکتاو کو نر حق پس ودرېږي نه کنه هغه حق دې پر به داغه یو کنه جواز نه پوهیدو کوي چې نر حق درموت شي کنه و هغه جمیل مس نه به نه پر پر پوت شي بخلاف اهل سواد په خلاف ته کټکی ولا حال کې نه سواد کنه کټکی کلی ته ورشي لانه لا جمعه تعلیم پابل جمیل مستانه نه په وړې وړې کلیو شي به کار علي که خپل مدینه د مسپین په جامه باندې کو ولو صلى قوم اجزاهم کچیر المیز کو د مسپین کوم کنه په جامه یو کو جمعه په ورځ باندې بیا کافي کېږي یې وی شو د استجماع شرایط یې ځکه چې کنه هغه ګل مزه چې کوم شرایط هغه ټول شرایط پیرا دي او د عبادت صحت در مدار کنه په سجما د شریعت دا او په ادا در کنه دا کنه او د سینه یاستا خطیا پو کې وي استقبال قبله ته دا وخت دا کنه او قیام کرات رکوع سجدي ارکان ادا کنه نه بیا شو ادا و دې عارض دی وجنا کنه دې امر خارجي دی وجنا چې ته مقابله جوړه کړه کنه یری جمل میز دا ودای کته کړه مشوشي میس کې کړه په جامه باندې دې وجنا مکروه شو ومن ادرک الامام يوم الجمعه صلى معه ما ادركه چا چې مندلو امام جمعه پورې باندې کنه من بو کو د امام سره هغه چې کیم د مندلو اول نه امام سره نه ورسول لکه امام په جمعه مده به لور ده مثلا یو رکعت شو ده یا دوه رکعت شو ده په نصیب باندې نشته کنه ته په سوره سره کنه چې سمره په سوره سره هغه امام سره پیراکا و بنا علیه الجمعه جمعه او بنا د کو په دې ما درکا باندې جمین مز امام چې کله سلام وړوي چې کیم پوت ده کنه هغه جمین مز په ور بنا کا جمین سی پیرا کا لقوله علیه السلام ما ادرکتم فصلوا دغه پاره به شي کنه چې کله مز کنه په جامه ویوړوي او ته جامه ترسه کنه بیا منډه ما وتر وایسته بلکې پارا به تفسیر تا کنه په سکینه به تفسیر کنه ما درکم هغه چې تاسو میمه سره فصول هغه وکی سه مم سره په ما فاتکم فغزو وا چې کوم تاسو نه پوت ده کنه فغزو کنه 1000 وسه ما درکم فصول سمره حساب چې تاسو مندره د امام سره فصول هغه وکی سه مم سره وما فاتکم و سمر احساس چې توس نه پوتې شولا فقزو بیا کنه کزار ویسا او فی سجود ساوی یا بالکل امام سلام وړو سی ساو بوسی کنه چې ته په سر ورسې ده یا ته په سوت بیا بنا علی حجمتا بنا به کو کنه په دې باندې جمیل میزه عیندا ما په نن دې شحین باندې وقال محمد رحمه الله ان ادرک ما هو اکثر رکعت ثانیه کچری من دونه د امام سره اکثر د دویم رکعت نه ا د و ي م رکعت کنه اکثر حصہ مې دلا دا منه اش کنه چې د و ي م رکعت یا شو نو کنه یا بالکل په قیام شدا یا امام پر رکوع شدا رکوع نه چګ نه دا چې ته پر سګورا سې کنه بیا هو بنا علیها الجمعه بنا د کو په دې باندې جمیل مې ده و ان ادرک کلها او که من دوی کنه اقام د و ي م رکعت نه د و ي م رکعت شو کنه رکوع نه چګ شو دا او ته په سګورا سې په دې کوما شي یا په دې سجدا شي یا په تحیات باندې بیا بنا علی حضور بنا د کو په دې باندې مشپشین میزه امام چې کله سلام وایي ته ته سلام رکعت پیرا کا کنه ا مشپشین میزه کا لانه جمعه من وجهين او زور من وجهين ځکه چې دا جمعه دو ایوه وجنه او مشپشین میزه د بلې وجنه ایو جن خو جماع دو لکه چې امام چې نیت ترده وکړه جمیل یې ترده کنه په جمیل مزو لګیا ده کنه او ته چې په سوره سره په تحیات شې کنه یا د رکونه چک شو ده د میرا کتل کونه چک شو ده یا په سیدا شو یا په سیدا ساوا شو یا په تحیات باندې وکنه نیت جمیل مزو په سو تړلو په دې لري چې کسه مې دا خو جماع دو او دا مش پښې مې ده بلې وجنه لفوات بعض شرایطی فی حقه د واجب د پدو کدو کې د زنا شریعت نه په حق ته مقتدی شه ا جمیل مې د پر خو جماعت شرط چې جامع به تو خو جامع نه وکړه کنه دویم رکعت پته شوې کنه خالی په قاعده سره په سوال سره کنه نه تو نه جماعت پته شو کنه جمیل مې خو بهر د جامع نه کېږي کنه ته په حق شو دا جیب کنه دا جمیل مې نه ده اس په یوه وجه باندې جمعې میزه ځکه چې نیت خو د جمعې پسې تړی امام خو په جمال مزه لګیا ده د امام طرف نه جمعې میزه تو طرف نه دا مشپشین میزه کنه فیصلی اربعا نه مقتدی سره ور راکته وکړو اعتبار له زور اعتبار د ورکو مشپشین ملته کنه هو يكهد لا محاله على راس ركتين په مشپشین منځ خو دا ولا کا دا وجب دو فرض خو نه دو کا کنه کښې نه سو کنه مې خو باطلې جنا خدای به کښنی خامخا وې په دولا محل کښنی به کنه خامخا دا محل مصدر مې ده او خبرې د لا حذف ته لا محل موجود په معنا د لا بد سره ده اذن خو ساين سره چې دوه رکعتې سال به کښنی کنه اعتبار جمعه من وجنه دا جماع دو دیواجه اعتبار دی جمعه نه په جماع شخو یور نو سایده ده کنه داغه نو سای فرد ده نه دای چې چکشي د دوه رکعته پیدا کوي کنه بیا دا کنه هم خدا نو سایده وکړو کنه اعتبار د جمعه متویر کو ده خو بیا فرد ده ويكره في الاخرين او په دې وسه دوه رکعته سره قرات پوي الحمدلله وی کول هو را دا وی کنه لاحتمال لفريته د وجه استعمال د نفلیت نه چې کچېرې کنه د جمل مسوي به جمل خو دوه رکعت ده د اوس دوه رکعت هو بنا په دې په ناپره شو کنه په هر رکعت کې قرات فرض ده نه پښه ده قرات وی ولا هما شحین وی کنه چې داس نشي کېدل کنه چې ته دوه رکعت نه را په ورکه کنه چې دوه رکعت دا وکړه چې دا پوتې دوه رکعت نه را وکړه سر دوه رکعت باندې جوړ کړه کنه انه مدرک الجمعه دا هاي مدیر کړي مې د جمل مې مدلو کنه اگر که امام کنه سلام ته ورنږدې و چې دای په سکشن سو کنه امام سلام وړه ولو کنه چې دای وروسته دا جمیل می زمیدره ده دای مدره ته جمیل مدره په دې حالت سره حتی یشتر تنیت الجمعه ته حتی چې نیت جمعه ته شرط دی چې دا ځای چې نیت لري بیا تا وی که چې نیت لري جمعه کو کنه دوه رکعت جمیل مسکو کنه تحریمات جمعه ته لیدو وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرع من خطبته او چې روز امام د جمعې په ورځ باندې وإذا خرج الإمام يوم الجمعة چې روز امام د جمعې په ورځ باندې پرې بل لیکنه خلک المنزل با پر دي ولا کلام او خبره ترې با پر دي نه مې بل څه مس کو نه به خبره کو حتی چې امام د خطبې نه فارغ شي قال وهذا النبي خليفه رحمه الله دا حكم امام ابو خليفه صاحب المدى كنا امام کا خطبہ شیرین و خلیچر وو ذی کنا بعد بیا کنا ترک صلات و ترک کلام له حکم دا وقال لا باس بالكلام اذا خرج الامام قبل ان يخطب صاحب فرمکه چې نشته بو کو د کلام او چې امام روزي په خوا د خطبه شریکول نه چې سپه خطبه نه شریک کړي به د کلا کله د کلام او د خبره کنه اې دغه سبق نشته آه کړل شي کلام کړل شي چې په خطبه راځي شي به کنه کلام باندې خبره باندې سولې دارنګ وې ځان زرا چې کله خطبه نرکی شي اقامات یې نه وي شو کنه په دا مې شکنه خبره کړل شي کنه بیان د مکروه قبل ان یکبره په خوا دې کان تکبیر کړل نه لئن کراهت للاخلال به فرض استماع ځکه چې مکر کولا د خبره خو دی وجه نه ده چې نقصان ورکوي یو فرض ار ودرې ته یو فرض غیر دلې ته استماع فرض دو چې کله خکنه خطیب خطبه وی کنه بیا دې کنه فسمه هو انسو کنه چوپ په سیشته کنه غیر بیر دې او چې خبره کې خبره باندې لګیا وي کنه استماع دې کنه ختم کړل کنه اې دې وجه نه دا خبره کله مکرو دي او چې په خطبه نه وشي یا خو به استماع فرض نو یا خطبه شری نه نو کنه استماع نشته ولا استماع هنا او په دا موقع شي چې کله امام یا خطبه نه شری کړی یا خطبه نه فرغه شو ده نو ته استماع نشته د کلام نه ده باندې سول پوری کې چې خو بل میزان یې مکرو کنه میزان به خلوشي چې به خلاف صلات په خلاف تر مزنه کنه مين مكروه ده مين بنكو امام تروو زي كنا لانها قد تمتد ځکه چې مس کله کله بیوشي کنه امام چې خلبان نشي کړی وته هو ټیک ته هوته به کنه میر به کنه دواره کته کې یا کنه ترې په ویډیو شي امام به خطبه شریک کوته به هغه په مذهب باندې وکنه استماع ته به نقصان ورشي ولا ابي حنيفه من قول عليه السلام اذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلامه شكل امام روزي ا بیر وتو کنه جمعه د مرادو کنه فلا صلات و منل نشته ونه کنه خبره ترشته ان می زار سلمی باسط نه کو خبره تر بانو کو چې کنه دو ته په خروج امام بره کنه دا مرتب کو چې فلا صلات ولا کلامه ا دې کلمه دینه کنه هغه نو فر مرادی اجمه صلات نه وکړي ا به نه کې امام تر وتو کنه یا نه په لیکل یا کنه تحیت المسجد دی دا به نه کې کچیر سیک صاحب ترتیب و چنل میس کنه کزو پوته وکړه صاحب ترتیب ده اخو بیا غل میس کو اول به کنه کزو ول میس کو اته خو دا جمیل می راو کېږي چې پرای کړنوي اذن نه کنه سنت مراد دی وانا پر مراد دی اذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلامه من غير فصل پدا شکل د موضوع د کلام فرق نه کړه چې مين نشي کړو خبره کړل شي لکه څنګه چې مين منفي ده درن کنه کلام منفي ده دا غوته کنه چې امام اکیر نسی یا کنه په جماعت کې چې ته اجرام اجرا وکنه سنت وکم خطیبونه مخه به طریقه دا وکنه چې تقریب کنه مخه نکړو سنت په فکر شکړی وکنه ته یو چې کړه ټیم پر کدو با سره به وته کنه جماعت به چرګړې دو باج جماعت ترګاټ شو نه کنه خبره تر باندې مزیله باندې او کدا سی ویل ک امی جماعتی نه کن امام عادی کا پم مثلا باندې موجود وی کنه امام بس اگر نږدې وی بدا په باندې وته چې دې کته یو کو خود به پر چکا ته یورای کو کنه چې ته یورای کو بس کنه المدینه مدینه هغه به کنه باندې نه ربې می به نه کې نو می به نو شریکه وی او کپنا په لګیاوي سره راکته یا سنت لګیاوي په دوه راکته به سمر وړاوي کنه هغه نه پیرا کوي او چې شریک مؤذنین اذان اول پرې به ځکه ټول خلک بای به پرې دي شراب پرې دي وتوجه جمعه ته جمعه ته به راول شي لقوله تعالی فسو الى ذکر الله وذروا البيع او بيع پرې دي تا خرید فروخت کنه دا پرې تا دي کنه بانک کې تا خالی خرید فروخت نه مراد بلکې ټول دنیوي مشایل مراد دي کنه ټول دنیوي کاروبار کنه چې اذان اول وشو بیا دې نه بعد بیرکه د نیو کاروبار به دا مکروه ده کنه دا مکروه ده نه جایز ده کنه هڅه په دنیا کاروبار به نه پریږدي کنه هڅه به بند کو خدا دې کا بیا ذکر کړه ځکه چې فشارې شي کنه په بازارې شي فشارې شي کنه عام کاروبار هغه دې بیا و دې سره ولوي کنه هریت فروخ پی ا دې کې آیات نه معلومیږي چې جمیل مسکنه فشار شي کړي په وړې وړې کلی شي نه کړي کنه په وړه وړه کې خو دوا یا درې دي کني وي الي که خرید پروخ چیرته وي کنه الي که هم مشکتینه او یمینه دي کنه خلک سره مې مې لیکل چې جیمیل مې کا په بازار په سره سره شارې شته کنه بل کاروبار خدای به نو کو ذکر کا چې په کای کاروبار پیښ ده کنه ځکه چې په داسې شي کنه عام کاروبار ده خان بیا دو کنه بازاري نه دي و د خرید فروخ پی و ضرور بیا دا رنګ کنه کڅک په دفترې شوی دفتری کنه اچار به بانکو مشقتیون به کنه مشقات باندې کو کنه مزدورکار به کنه خپل مزدوری باندې کو د آزار اول سره کنه هغه به چټي کو باس نه را په دې نه بعد د ګناه ده دنیا کاروبار باندې لګي کېدل واذا اذن المؤذنون الاذان اولا ذلك جمع المؤذنون او چا اذان وکړه مؤذنین اذان اول اذن مالي به اجمه پر باندې کنه مؤذن یو نیول کچ ډیر مؤذن دي کنه دا غا بیا دی وکې دا مخ به کنه ولې خلاص فکر مونږ نه و او جیمیل مینځ دا جیمیل ځان ده کنه بیا ادي کا به کنه باقاعده یو جماعت په وکړ چې ونه جماعت په ټاکا ځان کړلو کنه چې دا اوس کنه اشار ټول اطراف ته ورسېږي دې ته اذان جوک وته وی کنه دا دې کنه جماعت ولا ځان دار ودا کنه آسان ده یو ځای به کو کنه کدوا درې پټاکه کړل شي دا د کنه امیر معاویه سره په واښه کنه دا د اذان جو کو ا دې په دوران شي دغه راول شو په حرم شي یوسف به کنه دا غډیر اذان نه کېدل سلویر مینورې دي حرم سي کنه پا مینورا با ویلو پا با ویلو کنه هر مزد به چادر مې کدو به په سلویر مې دوشي مادنی به کنه پټاک په اداره شریک کړو بلکې خو به داسې کړل چې یو مې درو به کنه الله اکبر الله اکبر ویل دا به یو ځکه غلا شو وتا دا به ایو شي چې الله اکبر الله اکبر دا به غلا شو به بل ولا ویل کنه بل ولا کنه چې کله به دا ون پیراشه به وته بل کنه بیا شریک کنه اشهد الله الا الله اشهد الله ابي شریک د وی په شي کې کنه امیر به اغلی ته ویلوړي چې ټول اطراف ته کنه دا غلان ولا سړي دا غجیز دو کنه کچیر ضرورت وو کنه یو سړي اواز نه رسیدو کنه به جماعت ولا ځان لکه په د اجتماع کې مې لیدلی وی کنه په اجتماع سره یا ځان کېږي کنه دا راو ده وإذا سجد الإمام المنبر أو إمام منبر تشكشي جلسا په ممبر باندې بکښنی په ممبر باندې خطبه دا غ سنت ته په ممبر بکښنی واذن مؤذنون بین یدی المنبر اذان به کوم مؤذنین ای ممبر مخته به اذان وکړو بذلک جرت توارث په دې باندې توارث جری شو دا په دې باندې توارث ارنکل شو دا توارث دا معنی کړه چې دی ویز مونږ نه کنه بلز مونږ نه کنه دا عمل د عصر نه کړ شو دا یواز مونږ نه پاسه بلز مونږ نه پاسه بلز مونږ نه ولم يكن العدل اسم الا هذا الاذان ونو د میسم په مناشه مگر دا غزان و چې د میوکل خطیب ممبر مخته کړي ای په مبارس په دا غزان و دا یو غزان به کېدل کنه او به وسه چې کله بودیز یو تر شول کنه مدینه ملو شکنه حل ډیر درو بیا حتسمان صاحب کنه داغه اول اذان چې د مشکم اول اذان کې دی کنه مستحین ټیم سره دغه د مقرر کړو ځکه چې بل خو بالکل جمین سره متصل دا غزان چې کړي بیا کنه خطبه شروع شي کنه په دا ټیم باندې چې خلک کرسي او کاروباري نه پرېږدي کنه بیا ودسینه کو یا غسنه کو به خو جمین مده پسې پوتې شول کنه اې دې وجه د مخت اذان یې مقرر کړو په باندې کنه خلک یې رايو کو او په دبل مونږ کنه جمین می سکنه شریکېږي باندې خطبه شریکېږي نه چې کوم اول اذان دا په حقیقت سره دا کنه ورسې دا ده اس چې کوم دا اول اذان کېږي دا ورسې را وشو دا کنه اول اذان هغه ده چې امام خطیب ته کېږي ولهذا کیلا ا ذ ا وجه خبر شوي دي هو المعتبر في وجوب السعي وحرمه البيع دا غي ځان چې د امام مخته کېږي دا معتبر ده په وجوب د سعي سعي وته فرض کېږي چې دا کل داخل شي کنه متبر کن دا غوالا دن دا چی دا کنا دا کی پکرو کش اول دا کنا پا مشروعیت سی سانین دا سایا پا دی پر تلیو سای با دیکن رو کری زکا چی دا که دیکن پر مکرر شوا دا کنا پا دا والا دن پر خود بلکل بیا کنا متصل خود بادو بیا ایتو خلق نرا سی جی کنا ایسای دی پر بلکل کن دا والا دن چی دا اس کی جی کنا دا مکرر شو نه صاحب په دې باندې کو خلک کاروبار په دې باندې پر دې کنه او کدی را بعد کاروبار کو به ته حرام ده هو ته اذا کنه بعد زوال چې زوال نه بعد وی کنه مشپشین شو وی له حسن اعلام وی دی وجه حسن اعلام نه په دې باندې کنه اعلام او خبرتيان کنه په دې ازار باندې خلک ته ملاو شو په حواله ځان باندې نه سای کنه په دې باندې په دې باندې به دې لازم ده